مخکې سره تعلق دا دی چې مخکې نفي د شفاعت قهري و نو په دې صورت کې سمرا د دغه داوي مخکې نفي د شفاعت قهري و دې صورت کې سمرا به د دې داوي نتیجه به د دې داوي بیانې دعوه د سورت اتخذ من دون الله الها حبیب النجار و ایونا سم د الله نه سوا بل مددگار امهات د سورت دلائل عقلیه بی اولس صداقت الكتاب والرسول دا په دریو آیاتونو کې تخویفات به په سلورو کې زواجر به په سلورو کې بشارت به په دوه کې دلیل نقلی به په دوه آیاتونو کې خلاصه د دې سورۃ د درې بابونه اول باب تر 31 آیات پورې دیکی و خبره شهادت د قران د پداوی باندې او دیمه خبره مقصد د داوی دریمه خبره زجر او تخویف ده او څلورمه خبره په څلورو آیاتونو کې بیا دلیل نقلی د حبیب النجارنا بسم الله الرحمن الرحیم پیندا دنم د الله چا مهربان رحم خوې د شروع کوم په سورۃ یاسین دیتا سورۃ یاسین هم ویل شي دیم نوم د قلب القرآن د قرآن زړګي دریم د دنم د سورۃ عظیمه یاسین محبوب عالم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی چا چې سورۃ یاسین د ورځې په شورو کې ولوست قضی حوایجه د د د ورځ ټول ټول حاجتونه به الله تر سره کی دارین کې داروي یا سورۃ یاسین کې د توحید مسله ده نو په د خپل مړی په وکه د الله د وحدانیت تلقین وکي چې د دنیا نه رسکت شي لقنو موتاکم یاسین خلک هم عجیب وای وای سورۃ یاسین را ته شروع کا دا د هر چا په غږ وکړه دا خبره ماشاءالله سورۃ یاسین له الله عجیب شان ور کړې وای سورۃ یاسین را ته شروع کا پما خله د زن کدن یا یاسین نوم دې د نمونو د محمد عربي صلی الله علیه وسلم نه دلایل الخيرات وای سلورم دا نوم دې د الله د کتاب نه جمل جمل دا سی وای یا یاسین انزما تاویل معنا یاسین من یا سید البشر اے سردار د بشر پتا کې سره پر شوه د حجت پاک سر د دیو باندې قول نه مراد دلته حجت ده پتا کې سره پر شوه د حجت پاک سر د دیو باندې فهم لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي کندای د خپل عاداتو کندای د خپل رسوماتو کندای د حب د مینې د جاه او د مال هغه کندای د تقلید د ابا او د اجدادو غلط تقلید آ کندای د دیو غاړه ته پرتا د دین ته چرته کته ګوري د قران ته چرته ګوري ومن خلفهم صدن او د شان دیوال من مخ ته الله د دې سترګې باندې کړې د حق نه فاخشیناهم نو پټ کړ دې دی لره الله فهم لا یبصرون دی اسنینی یا ظاهر کې ظاهر باندې بنا ده ابو جهل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مرګ پسې را روان پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نه الله د د بچاو په داسې انداز باندې وکاو مخه ته دیوال شاته دیوال ایشه نه لیدو یادای چې دینا راحسی دیوال نه دی مراد بلکې هغه مانوي دیوال مراد دی مخه ته دیوال دی شاته دیوال دی سمانه د قیامت په باره کې دیوال د شبهاتو دی او د دنیا په باره کې دیوال د شهوات دی قیامت په باره کې کم دیوال ده شبهات دی چی باو کنا ریزه ریزه اډو کی بل څنګه پورته کوي قیامت به څنګه راځي دا به څنګه چل کی دا شبهات دي او د دنیا په باره کې دیوال د شهواتو ده خواهشات باندې دی اړم ده داوکا داوکا داوکا مخه ته څه عمل لګلې اغام لیکم شاته څه پریخي اغام لیکم نشابه علم پریخي الله اغه لیکم چاوه کتاب پریخي نو اغه لیکم چاوه د مسلمانانو د پاره دلاره مسافرو د پاره د کوی غم بکړې نو اغه لیکم ما قدموا واثارهم یا شاته کم بد عملونه پرېخه الله یو غلطه طریقې ایجاده کړي یو غلط ځای جوړ کړي یو د الله د نافرمانی ځای جوړ کړي هغه عمل کم ستاسو دا یو یو قدم لیکل کی کتب له بكل قدم عبادت سنا په هر قدم د یو کال د عبادت ثواب فرست لیکل کی نو آثارهم لیکومنګا د دیو قدمونه ماشاءالله روزانا هغه د درونه کسان برمیناتلنا کم کم زینا بر درمدالنا منا کورونا دلته مراوړی اقزه کې ستا کوستا سو کورونا الته مناسب دي ستاسو نقش قدم ستاسو دا قدمونه لیکل کی وره خپه وکل شیء احصیناه فی امام مبین لیکو مونږه هغه چې مخکې لګلې کما عملونه دي دیو او آثارهم او دیو قدمونه هم لیکو لیکو بیان کدی تا مثلا اصحاب القريه مثال د خواندانو د کلی والا یعنی واقع د خواندانو د کلی از ارسلنا الیهم مسنین از جاء اهل مرسلون کله چراغلی او دتا رسولان لګل شوی نبیان اکثر پدې دي چې دا رسول د عیسی علی السلام دي او کله انتواکیه ده نوم د دیو یحیی یونس او شمعون دای نمونه دي د بعض مفسرینو کلام دا دی نه رای دا ده چې دا رسول د الله دی براه راس او نمونه د دیو صادق صدوق شګوم او دا جو ظاهر د قران دا دی بیان القران دا سی وایي آیا چې تاسو ته نصيحت درکول کیږي نو تاسو انکار کوئ دا مقدر دی ارستم ایا ذکرتم څنګه معنا وکوي ګوره معنی ته وګ دی ها ایا ذکرتم آیا چې تاسو ته نصيحت درکول کی نو تاسو انکار کوئ تاسو انکار کوئ راغه د اطرافو د مدینې نه د د الله رسولانو د د الله نبیانو د مدینه په طرفونو کې د دې خار په طرفونو کې یو الله والا انسان دی چې مخکې د الله نه روګردانو وکانه یا کفو علی عبادت الاسنام 70 سنه او یا کالا د بت په عبادت باندې سرنه ګوندې بت سره تعلق دی د الله سره تعلق نشته حبیب النجار دا رسولان تللی او دی الله والا سړی سره خبره اتره کړ دا دغه دغه حبیب النجار سره او الله رب العزت دا غزړه اسلام طرف ته مایل کړ دی او پر رسولانو باندې هغه ایمان راوړ دی او دا مسله الله دا غزړه ته کوزه کړ دا د یو منټ مسلمان دی خدا اسلام الله دا هغه پر رګ رګ کې نه نستل دی دعوت ورته ورکړی شو هغه مسلمان شو کلک مسلمان شو رسولان بیا واپس راغلی کله چې د خار تر رسیدل نه شور شور شوه دی ځکه خلک پر غون شي دي حبیب النجار ته پته لګیدل چې هغه رسولانو سره کا خطه کته د خلکو بکیړه ده د هرم نه کړه خپل هر څه پریخي دي او دا غزنه رامنډوال ده کبه کار نه دی را روان ډېر په منډو راغی خپلو کې ډنډ ډنډ را ورسېد چې را رسېدل دی نو هغه یو خسته بیان کړي الله تعالی بیان بخښه او الله د قران حصہ ګرځولې وای د هدهد بیان الله ته بخښه د نملې بیان الله ته بخښه دا زمیدار د دنیا ده دامی او انپړ خو الله د توحید مسله سینې ته کوس کړي او دې د الله والا د الله په دین باندې الله د سینې کولا وکړي افمن شرح الله صدره للاسلام بس د سینې الله اسلام ته کولا وکړي وا د یو منټ مسلمان دی خدای سے تقریر کړی چې د دنیا علما یې نشي کولای قال یا قوم اتبعوا المرسلین چراغل له نو دیو بیان کړ دی یو زبردست بیان او دی بیان کې هغه ایمانی ملغلره بیان کې هغه ایمانی کړای او د ایمان نټه کې هغه اولا نه بیان داو د دې څه جرم نه دا خوراله غلې شوی انبیا دي استاد دي څوک سفر نه وجني څوک استاد نه وجني دا خوراله غلې شوی دي دا الله د طرف نه را لګلې شوی دي قصور د دې څه ده دیم اتبعو من لا يسألكم اجرا سبا بستا اغا لا تپیشی مخامخ کې دل بی ستاسو زکه التفات د چانه وکو د تکلم نه وکا خطاب تا فطرنی چې زې پیدا کړي نبی وی و الیه ترجعون و الیه ارجعون ونه ویل ولی یعنی هغه ته واستاسو واپسی کې دی شي د لپاره چې دا خبره اړه تا کوځي شي یعنی کونو شهودی زما په د ایمان به تاسو گواهان یې روز قیامت کې وزستاستان یو ځای کې شیخ د شاپور غلی کلی وی الله وما رسلنا من قبلك من رسول د دلان دی چې الله دا زما ایمان دی او څوک چې زما اتباع دي دا غي هم دا ایمان دی او یا خپل الله ته وای الله دا زما گواہی وستا سره ای ربا په یو سخت ځای کې وزستانه دا او غواړم ربا ته زما په دې خبره باندې ته گواه شربا انی آمنت بربکم ما ایمان ستاسو پر رب باندې راوړې فسمعون ماشاء الله کما مسله چې ما زړه ته کوزه کړي کما مسله چې ما منو ده هغه مسله مې خپل کړي او بل ته مې بیان کړي فسمعون تاسو اورئ قیل دخل الجنه شان ربانی ته ګورا هغه ظالمان په دبان راغون شو په حبیب النجار پارا باندې دو پړې پرې کا قسمه قسم سزا غانې دل ورکړې او د دنیا نه لاړو کلا چې د دنیا نه تلې ده نو بیا ډېر وخت پکې تیر شوی نه ده قیل لدخل الجنه आवाज وکړې شه د هر طرف نه مجهوله ذکر اوړه ملائک مرتو ای و بختور جنت تزا حوران مرتو ای و بختور جنت تزا دا د عمر هغه د زړګي هغه آهونه وو بے قراری وانو نن ورته قراری ورسېدله محبوب عالم صلی الله علیه وسلم چې کله په مرز وفات کې ده فاطمه وای وا کرب ابي زما د ابا جان غمونو دردونو ولا کرب علی ابي کې بعد هاذ اليوم فاطمه د نن ورځې نه رستو ستا باجان له بقرارې ورشي الله مسلمان سوي شوندو والا به تر مرګه نشانه مرد مومن باتو گویم چونو مرگ آیا تبسم بر لب اوس تر سو شوندو پوره تر مرګه پوره وسوي شونډي دغه په دې شوندو مبارک باندې پالونه یې او کله چې مرګ راځي ان شاء الله بیا په شوندو باندې خندای او رسکتیږي حبیب النجار بس دغه سخت وا قیل دخل الجنه ویل شو زه داخل شه جنت ته قال یا لیت قومی وصلا دتا التمزی ور کړي ومنهم من ينتظر قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي اوس ده دته الله مزي ور کړ دي د وصل ته تمنا کوي چې زما قوم خو خبر نشو اخویا چې زا حبیب النجار غرق شو تباشه من المکرمین د کرامت والونا مال چې الله دا کم کرامت په دغه مسله را کړي ارمان چې زما قوم په دې مسله پوي شي وای الله دې په حبیب النجار رحم وکي کله چې ژوند دیو هم حریصو د قوم په هدایت او کله چې د دنیا نه تل دینو په هغه عجیبه حتا عادک العرجون القدیم ګورا دیتا د عالم برزخ خوشاله وای ما تاسو مخ کې ویلو چې بل احیاء بلکې دا ژوند دي منا د جنت د رزقونو نه مراد دی د روحونو هغه شنو تو کیانو په ججرو کې د جنت په چمنونو کې هغه سرونه چې کینو یو قسم له دا جنت الله داخل کړ دیتا جنت ویلې شي په دې اعتبار باندې روزه من ریاض الجنه او حفره من حفر النيران عالم برزخ به یاد انسان د پاره جنت د جنت د باغې چونه یو باغې یاد جهنم د کندونه یو کندې دا مطلب دی او مستقل جنت تا سره روح سره د بدنه د هوایي جهاز ذکر قران غه د ریل گاډي ذکر قران غه د پلین کوچ د پراډو او د ټوډي الله یو خلقنا لهم پیدا کړ دې مونږه د دیو د پر یعنی پیدا بکو من مثلی پشان د دې بیړو ما يرکبون ما يركبون هغه سيزونه چې دیوبا په سورلي کوي ما يركبون هغه چې دیوبا په سورلي کوي قران میں ہوائی جہاز کا ذکر په قران کې دا وائی جہاز ذکر په قران کې دا ټوټي ذکر ولې هغه دور کې کچا چا ته دا وې چې اسمان کې ورشي وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ فَلَا مُغِ نَبَي فَرْيَادِ د دیو د پارا چې دیو د غر کې دونه بچ کی دیو د ډوبې دونه بچ کی الله یې څوک نشته ده څنګه پیر جیلانی هغه ډکه بیړې غرکشه بیړې هغه څنګه را پورته کړو د خدای بنی آدمه ولې دروغ وای ولې په قران باندې خپیرا کاږي د الله د دین سره ولې لوبه کوي بلکې ان نجوم الظاهره فی تاریخ المصر والقاهره پای کې لیکل دی پشپغم جز کې چې د پیر جیلان رحمت الله علیه هغه ظالم بادشاہ داغه بدن مبارک وسېزا او داغه ایره په دریاب د دجله باندې داغه ایره وشیندلې خپل ځان غور نشي کولای د جهان بل څه غورو کې د خدای بنی آدمانو او د توحید په مسله د الله د دین په مبارکه مسله غدون الله والا انسانو خلکو ته څه جوړ کړو الا رحمت منا دا کتاب ګوره فتح الربانی والفیض الرحمانی سونه د ایمان نډک د ایمان نه ډک خبره کیف کا ویحک کیف تقول لا اله الا الله وفي قلبك کم دا دغه خبرې دي الا رحمتا منا ومتاعا الى حين وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ او کله چې ویل شي دوی ته وایره گئے دا غسنه چې مخکې ستاسو نه دي هغه چروست تاسو نه دی ده پر چې پتا سو رحم وشي او ناراضی دیو ته یو آیات د آیاتونو درب د دیونه مگر دی دیو په دغه نه راز کوونی کی او کله چې ویل شي دیو ته خرج کوي دغه نه چې درکړی دی تاسو ته الله وای ها کسان چې کفر کړي ها کسانو ته چې ایمان والدي انو طعمهم الله یشاء الله ایا موږ طعام ورکو هغه چاته که خوخه وې د الله نو طعام به ور لور کړي وي ان انتم الا فی ظلال مبین نه تاسو مگر گم په گمراه ښکارا کې کلا عبد الله ابن عباس وای چې په مکه کې سزنا دی قو کلا چې دیو ته حکم د صدقه وشو چې مسکین له صدقه ورکوي غریب له صدقه ورکوي دی ویاله چې الله به غریب کین نو موږ به مالدار کو چې الله یو سړی غریب کین نو ونو طعمه نحنو موږ ورله ډوډۍ ورکو چې الله غریب کړ دنو غریب خدای کنه نو رب ذل جلال په غي باندې رد کړي قال الذين كفروا للذين امنوا نبی الله ورلا د طعام ولې نه ور کوي بیا الله دا غریبانان ولې ګرځولې صدیق اکبر یو عجیب خپل جواب ور کوي صدیق اکبر ورته الله امتحان په یو قوم باندې کوي بالفقر په غریبۍ وقوما بالغنا او د یو قوم الله امتحان کوي په مالدارتیا باندې او بیا امر کړ دې غریب فقرا وتا بالصبر چتا صبح صبر کوي امر کړ دې غنیان وتا بالاعطاء چتا صبح غریبانو الله صبر کوي دا الله امتحان کړي غریب باندې امتحان دی صبر وکي وا غریبا مالدار باندې امتحان دی ورکړه وکي وا مالدارا وهم يخصمون ادیو باندې او بل سره جګړه کوي ځکه قیامت چې راځي علی شرار الخلق عند الله او بدترین خلق راځي یعنی دیو د دنیا په کارونو کې فی امور دنیا هم د امور د دنیا کې به یو بل سره جګړه کوي او قیامت به پراشي نو اول باغ سړی आवाज اوري یو دو سړی به چپل ټکی به خوار کړي فلا یتیانه هغه ټکی به لارا غوند کې چې قیامت به قائم شوی یو سړی ده طلبه کتنی ولی دی به لا پر تر کې چې قیامت به قائم شوی دو نظر ونو فقه فی الصور او پک بوله شي پش پلای کې ناګه ندی وبد خپل قبرونو نه د خپل سلونا الى ربهم ينسلون خپل الله تو منډه وای یخرجون و يعدون راوزی با منډه وای نسل ویل شي منډه تا د نبی علیہ السلام صحابه او موږ نبی علیہ السلام ته شکایت وکړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ کمزوري شو نبی علیہ السلام علیکم بالنسل پتا سو باندې منډه لازمه ده یعنی جلته کوي پر افطار کې الله واسطه سو په بدن کې قوت پیدا کی علیکم من نسل من الاجداس الى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا دنا معلومه دا شوا چې ورزش کول دا سنت د نبی د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم سنت دی ورزش هاذا ما وعد الرحمن دا چې وعده کړو دا هغه چې وعده کړو رحمان ذات او رښتیا ویلی او رسولانو ان کانت الا صیحه واحده نبیدا دویما دویما شپېلې ان کانت الا صیحه واحده نبیدا مگر چغی و بی فیزاهم جميع لدینا محضرون ناګان دیوا ټول زمون په دربار کې د حاضر کړی شوی احیای کلی بیا به یو ډله جنت تزین یو ډله به جهنم تزی اوس د الله والو د جنت والو حال وګورو دغه مزي ان اصحاب الجنه اليوم یقینا خوندان د جنت نن ورځې فی شغل فاکهون بخبل و مشغلو کې با لذت حاصلون کی مزه حاصلون کی فی شغل شغل پخپل مشغلو کې بل عزت حاصلون کې شغل بیا وایسته ته ویلې شي هو اقتزاز الابکار دا اویا کال صرف معانقه کې وتیر شي بچا کې ورا عبد الله ابن عباس نه دا اثر د عبد الله ابن عباس ته سند قوی دی ان الرجل من اهل الجنه میدان محشر کې به یو اوازي ګډه ګډيري نشته ده دنیا کې خو منافق د مسلمان سره بی دین د دیندار سره لین دین درا شدرشا ګډه ګډيري ګال تدا نه جدا شئ نن ورځې اے مجرمانو الم عهد الیکم یا بنی آدم ولی وعده نو کړم تاسو سره اے بنی آدمو چې تابعداري مکوئ د شیطان هغه چې نبی صلی الله علیه وسلم په شعر سره پویدونه ولې شعرونه خو قضایه خیالیه او د قضایه خیالیه او چې څوک ته بیداری کوي د همیشه د پاره څه وهمي غونډه کې شي نو محبوب عالم صلی الله علیه وسلم په شعر خو نه پویدو او دیو تعنتن بویل چې دا شاعر دی کله به دا قران د ځان نه جوړ کړي دیو جنا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ما کلا چې شعر بام د چا وایا هغه وزن به مات کا مات به کا مات به کا کسر وزنه نبی علیہ السلام به دغه وزن مات کا لکه بیت د طرفه ده د شان د پیغمبر نه دا بعید و چې خلک تهمت په نبی ونه لګی چې دا قران خود د ځان نه جوړ کړي نه دا مگر نصیحت دی او قران ښکار دی لینذر من کان حیحیا د لپاره چې ویری هغه چاله را چې وی ژوند دي زړوالا او ثابت شي وینا پوره شي حجت علی الکافرین په کافرانو باندې واتخذوا او دیو نسی ما سوا د الله نه نور مددګاران لعلهم ينصرون د لپاره چې دیو سره مدد کې دي مدد وک لعلهم شاید چې دیو ينصرون د دیو سره مدد وکړي شي لا استطيعون نصرهم دیو طاقت نه لري د دیو د مدد کولو وهم او دا کشران لخر دے حاضر کړی شوی مقابله کڅو په دې بت باندې گزارو کې بت خو هیڅ نه ده خدغه د دا کم من جوار چې ده نو آستا په گریوان پورې انخلی اتا تا کنزلې کوي هغه تا په گریوان پورې انخلی هغه تا سره جګړه کوي وهم لهم جندم محضرون سمانه بکوي او دغه څوک وایا عمرو ابن جموع او کړه ته یاد ده کنه عمرو ابن نوفل د عمرو ابن جموع رضی الله دا خپل بت د پاره د بت په سر باندې هغه جګړه کولا او په خو یې نو کته د سپیسرا پروت کته عمرو ابن نوفل دا عمرو ابن نوفل په دور کې هغه بت چې د چا سره د ګیدړ سره کوس په کوی کې پروت دا معبودین دا عابدین لا سنه صد خپل لري دا وې دفاع کوي خلکو سره گفتگو کوي خلکو سره مناظره کوي خلکو ته وای دا څه کولای شي وهم لهم جند محضرون او دوی معنا وهم او دا کشران لهم د دې مشرانو لپاره جندن لخر بئی محضرون حاضر کړی شوی پروز قیامت کې یعنی دا کشران با د خپل مشرانو د پاره پرز د قیامت حاضر کړی شوی او لخکری چې په دی باندې وا مخالف څو ور کوي بیان به ور کوي فلا يحزنك قولهم او یا دوی معنی د شی وکي وهم او دا مشران لهم د دې کشرانو د پاره جند الله کربي حاضر کړ شوی د الله دربار ته یعنی مخالف بیان ورکوونکې چې الله قسم په الله چې دې موږ له بندګی نه دا کړي نو غم جن دنه کی تعالی را وینا د دیو یقینا موږ په یو پاج دیو پټي پاج دیو کار کوي اولم ير الانسان ایا نه ګوري انسان چې موږ پیدا کړل د لاره من نطفه د نطفینا نو ناګانه د جګړالو د ښکارا او بیانې موږ د پاره مثلا مثال یو اعتراض ونسی خلقا هر کړه د خپل پیدایش هغه اعتراض څه کوي قال من یحیی العظام وای دې مې یحیل زما څوک دې چر ژوند دی بکی دې اډو کولرا وهي رميم چې دا رزه رزه دي قل يحييها الذي تو را ژوند بکی دی لرا هغه ذات انشاها اول مره چې پیدا کړی دی دی لرا اول کرت هغه الله چې اول کرت پیدا کړی دی هغه الله بدیو بیا مات کی بیا به را ژوند کی او دا الله دې بكل خلق عليم پټولو ذرات د مخلوق باندې علم لرونکي الذي اغه الله